گمراه شي و مالهم نشي پر من ناصرین څوک مددگار واقسم بالله قسم نخرج په الله باندې جاده ایمان مضبوط قسمونه لا یبعثهم الله چې را او بنی را پورته ونه کې الله من هغه چلر یموتو چې مړ شي بلا ولي نه وعدن علی لوز دې په الله باندې حق رښتونه ولکن اکثر الناس لیکن زیات د خلکو نه لا يعلم النبي ليبين چې بیان کې لهم الذي دي تا هغه سه اختلافونه پی چې دې په کې اختلاف کوي وليعلم الذين كفروا چې پوښ کافرن انهم كانوا كاذبين یقینا دي دي دروغجن انما قولنا یقینا زمو وینا لشین یو شی ته اذا اردنا وکړه چې موږ اراده وکړو ته پیدا کول دا ان نقول له هو یو ته کون شپه یو کون موجود شي والذین ها کسان هاجروا چې هجرت وکړو په الله اذا الله بلار کې من بعد ما ظلم او پس دا نه چې ظلم وکړي شو په دی باندې لنو بو انهم یقینا ور به کوجی ته مونږه په دنیا په دنیا کې حسنت هم خوشحالي ولا اجر الاخرت او بدله د اخرت اکبر ډیر لوی ده لو کانو یعلمون کاش کې دی پوی دی الذين صبروا اخلق چې صبر وکړو على ربهم په خپل رب باندې توکلون ځان سپاري وما ارسلنا لګل من قبل کې مخکستانه الا رجال مگر سړي نو هي دي وهي کړو موږ غوتا ان بس الوه الذکر فسألو تپوس کوي تپوسو کوي اهل ذکر د علم او پوی والو نه ان کنتم لا تعلمون کچری تاسو نه پویږئ بل بینات لیکلی موږ دغه پیغمبران په واضح دلایل او زبر په صحیفو باندې وانزلنا الیک ذکر را لېږل موږ ته قرآن لتبین للناس چې ته بیان کې خلکو ته ما نزل الیهم هغه چې راغلی دی دیو ته ولعلهم شاید هغه تفکرون سوچو کې اپ امن الذین ایا بچ بشي یا خلق مکر سیا چې کوي بد عملونه ایا خسفه ایا خسف الله بهم الارض چې وبمړي دی ول الله پس مکه باندې او یات یوم عذاب یا براشت عذاب من حيث دا طرف نه لا يشعرو جدي ورپی او ياخذهم یا بونی سی الله دی ول ربي تقلب په ګرځیدل را ګرځیدل دی کی په ما هم بمعجزین ندی دی خلاصیدون کی الله نه او ياخذهم یا بونی سی دی ول لا تخوفین په یاره باندې سره د یرینا په ان ربکم لرو ابراهیم یقین رب ستا بخون کې مهربان دی